دغه بل لیک عبدالغفور را لېږلی پوښتنه کوي وایي که یو څوک د باغ یا د مځکې حاصل واخلي عشر ځینې ورکړي وروسته په دغو پیسو باندې کال تیر سي او نصاب هم مکمل وي پکښې کې وایي په دغو پیسو کې زکات سته او که نه حضراتو ستاسو د پاک دین قربان سم دا یو کال چې د باغ حاصل خرڅ کړه او عشر یې ویستی یعنی عشر هغه لسمه حصه ده هغه نو یا مثلا د پیسو صدا عشر ورکړی لسمه حصه یا په هغه سیبانو ګرینګچو زردالو انګورو کې د هغه لسمه حصه ایستلی خو غاړه په خلاص وین لکن په دغه باغ چې د نقد پیسې جوړې کړې دا بیا واده ته پرتې دي بیا کال پر تیر سو حضراتو په دغه پیسو کې بیا د دیوالو څلوېښتمه روپۍ کېږي ولې دا هغه حکم د نقدینو لري دا د دنیا لوټونه چې دي که دا اوغانیان دي که کالدار دي که دغه ډالر دي او که دغه ریالو تومن دی پر هر تقدیر دا قایم مقام د سرو زرو د سپینو زرو بلې کېږي دا رائج دی پر هغه لاره د ذهب او د فضه چې هغه ته سمنین وایي دا صرف تنها و تنها د دغه د پاره الله پیدا کړی دي ذهب او فضه دا نور نوټونه چې فقط دا مبادله تبادل به پدې کوي په خپل ذات کې نه قابل د خوراک دي چې دا پیسې سړی په خپل وخوري یعنی دا نوټونو کاغذونه دا اوسپنه او نه اغوستل کیږي دا د دغه د پاره الله پیدا کړی دی چې دا به عوض او بدل د پاره د بل شي ګرځي نو اولا په دا اول کال عشر لسم حصه و بیا د غنغدي پیسې چې پاته دي پر دغو کال تیر سو دی په ځان کې ډېرې وي یا نورې پیسې درلودې دا بیا و هغه ته زمیږي آینده کال دپاره بیا زکات څلوېښتمه روپۍ پکښې کېږي بل کار نه بیا په دغه پیسو کې حضراتو بیا نو عشر نه راځي ولې خو عشر د دې وتلی دی آینده د پاره مال دی ذهب و فضا حکمن بله کېږي هغه نقود بله کېږي آینده کال د پاره که چېرې دی د پور خلاص و د بچانو نفقه یې درلوده فاضل تر حاجت وګرځي دغه مال او نور یې هم درلود او هغه په ځان کې نصاف راو بیا نو هغه څلوېښتم روپي کېږي د هغه څه نو ځانه خلاصېږي هغه به وباسي او یو دا دی چې د غنم مثلا د رشې څخه واخلي هغه عشر یې وباسي بیا شخصا هغه غنم په کور کې د بچیانو دپاره د ایښي دي د خوراکي دپاره پر هغه غنمو باندې کال تېر شي اما د تجارت دپاره نه دي حضراتو هغه غنم نو بیا خلاص د زکات ولې هغه په ځان کې پیسې نه دي او نه په تجارت یې دا مالک کړی نه دی پر هغه غنمو بیا بل دوهم عشر هم نه راځي په هغه کې زکات هم نه راځي په دې شرط که د تجارت لپاره نه وي او که غنم سړی رانیسي وربش رانیسي یا کتابونه رانیسي تجارت لپاره هغه به هم دا کال بدایه و نهایه فاتحه و خاتمه اول و آخر د کال په دې کې بیا دې سنجي چې هغه نصاب مثلا وي دا به د کال په اخر کې تخمین کړي چې دا زما کانونه یا دا کتابونه یا دغه نور مال کشمش و دا غنم د تجارت دا څو ارزي بیا به د هغه څه هغه څلوېښتمه حصه هغه د تجارت په مال کې شته تنها و تنها د بچانو دپاره دا ستا خپل غنم چې تا د رشې سره پلا عشر ورکړی دي بیا بل کال پر هغه غنمو تیر شي د تجارت نه دی په دې کنه دا زکات نه راځي والسلام